د شریعت غږ رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د شریعت غږ رادیو خبرونه له همدې شیبې پیل شوې په نننۍ رادیویي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د اونۍ تحلیل خبرونه هم وړاندې کیږي هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ ما وویل، وای موري ولې راته ګورئ؟ په دې خبره هغوی خپل ورنونه په لاسونو ووهل، ما چې ولیدل هغوی زه چوپ کولم نو چوپ شوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ وکړ، زما مور او پلار ترې جار سه، داسې ښه ښوونکی مې نه پخوا لیدلی و او نه مې وروسته ولید، قسم دی نه یې ورټلم، نه یې ووهلم او نه یې وښکنځلم. راته وویل، په لمانځه کې د خلکو هیڅ خبرې مناسبې نه دي، دا تسبیح، تکبیر او د قرآن کریم تلاوت دی. او یا چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل. ما وویل، ای د الله رسوله! زه تازه له جاهلیت څخه راوتلی یم، اوس الله تعالی اسلام راووست. زموږ ځینې خلک به کاهنانو، کوډګرانو ته ورتلل، راته یې وویل، ته مه ورځه. ما وویل، زموږ ځینو خلکو بدپالي نیوله، ویل یې دا هغه څه دي چې د دوی په زړونو کې تېرېږي، نو کله دې هم دوی له لارې نه اړوي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. مینا فطری شهیدان لکه ګلونه دي مینا فطری شهیدان لکه ګلونه دي کله څوک نیولی دي دا د دګمریانو قدرمنو اوریدونکو دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوي یو او د نن ورځې خپرونې ته مو زه حامد مجاهد هرکلی کوم نن د پنجشنبې ورځ د یو زرو څلور سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال المکرم اوومه چې د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون له یوویشتمې نیټې سره برابره ده تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته بسم الله الرحمن الرحیم د بادغیس په مرغاب کې مجاهدینو دوې امنیتي پوستې فتح کړې پنځه دېرش تنه پولیس مړه او ټپیان دي همداراز د دې ولایت په آبکمري کې د مزدور دښمن درې پوستې فتح سوې پنځه موټر سایکل او ګڼ شمېر مهمات په غنیمت نیول سوي دي د فراه په فرارود کې یوه مهمه پوسته فتح سوه اته تنه عسکر وژل سوي له دوو نورو پوستو دښمن تښتېدلی دی د همدې ولایت په جوینګ کې مجاهدینو د یوې پوستې د فتح په مهال اووه تنه پولیس وژلي وسلې او مهمات یې په غنیمت وړي دي د هلمند په ګریش کې دیارلس تنه عسکر وژل سوي دي او د پروان په سیاګرد کې وحشي قومندان جان اغا او یو بل قومندان یوسف ووژل سول یو ساتونکی ژوبل دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د الخندق عملیاتو په لړ کې بېګاه شپه یوه بجه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مزدور دښمن پر ګڼ شمېر پوستو د مجاهدینو له لوري پراخ وسلهوال بریدونه ترسره شول. بریدونه چې پکې سپکې، درنې او لیزري وسلې وکارول شوې، په ترڅ کې تر سهاره پورې د دښمن دوې پوستې په بشپړه توګه فتح شوې، پنځه دېرشو تنو پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. له دښمن څخه ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم په غنیمت نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بېګا ماښام اته بجې د اب کمري ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او ګڼ شمېر امنیتي پوستو مجاهدینو وسله وال بریدونه ترسره کړل. دې بریدونو هم تر سهار شپږو بجو دوام درلود. په پایله کې درې امنیتي پوستې په بشپړه توګه فتح شوې او پکې مېشت پنځه تنه عسکر ووژل شول، شپږ تنه نور ټپیان شول. له دښمن څخه پنځه ارادې موټرسایکلونه، یو کلاشنکوپ او ګڼ شمېر نور مهمات مجاهدینو په غنیمت نیولي د برید په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح سوه او پکې مېشت د قومندان په شمول اته تنه پولیس ووژل سول، یو یې ژوندی نیول سوی دی. همداراز له دښمن څخه یو ثقیل، شپږ کلاشنکوپونه، دوه چلتر ټوپکونه، یو موټر سایکل او ګڼ نور مهمات مجاهدینو په غنیمت ونیول. خبر وايي د یادې ولسوالۍ اړوند د ګنج او د بازار په سیمه کې له دوو پوستو مزدور دښمن د مجاهدینو د بریدونو له ډاره تښتېدلی دی وروسته په سیمه کې د دښمن له لوري سخته بمباري ترسره شوه چې له امله یې ملکي خلکو ته دروند زیان واوښت. په پېښه کې درې تنه مجاهدین هم ټپیان شوي دي. د همدې ولایت له جویم ولسوالۍ څخه مو بیا خبر ترلاسه کړ چې بېګاه شپه دولس بجې د چولر په سیمه کې د مزدورو پولیسو پر امنیتي پوسته وسلوال برید وسو برید پوره دوه ساعته دوام وکړ په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح سوه او پکې میش اووه تنه پولیس ووژل سول او پاتې نور یې په تېښته ولاړل په دې پوسته کې له دښمن څخه یو راکټ، یو چلتر ټوپک، یوه داشکه، شپږ کلاشنکوپونه، یو ثقیل او ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات په غنیمت نیول شوي دي. د هلمند ولایت مجاهدین وایي چې د ګرېشک ولسوالۍ د حاجي عبدالعزیز د پمپ په سیمه کې هرات ته پر غځېدلي سړک بېګاه شپه دوه نیمې بجې د مزدور دښمن پر مهمه پوسته وسله وال برید ترسره شو. په برید کې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې پوسته په بشپړه توګه فتح شوه او پکې مېشت دیارلس تنه عسکر ځای پر ځای ووژل شول. د همدې ولایت په ناوه کې درې تنه اربکیان د دراسکو په مټ ویشتل شوي دي همدارس په نادالي کې درې مزدور عسکر په دراسکو ویشتل شول په لشکرګاه کې بیا پر پوستو د برید له امله درې تنه عسکر ویشتل شوي دي او د پروان په سیاګرد کې یو وحشي قومندان جانغا او یو بل قومندان یوسف ووژل شول یو ساتونکی ژوبل دی خبر وايي ماپښین درې بجې د سیاګرد ولسوالۍ اړوند چوڼۍ په سیمه کې د شریرو اربکیانو پر وحشي او ظالم قومندان جانغا او د پوستې پر قومندان یوسف د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره شو معلومات ښیي د برید په پایله کې نوموړی قومندان او قومندان یوسف دواړه ځای پر ځای ووژل شول او یو ساتونکی یې ژوبل شو په خبر کې ویل شوي یاد قومندان جنغا چې ډیر وحشي او ظالم و ډیر ځله د مجاهدینو د شهیدانو د جسدونو توهین کړی و له ډېرې مودې راهیسې مجاهدینو تعقیباوه په نوموړي باندې څو ځلې وړاندې هم مجاهدینو بریدونه ترسره کړي وو خو روغ ترې وتلی و د دې وحشي قومندان په وژل کېدو سره به د سیمې خلک چې له ظلمونو او وحشتونو څخه یې تر پوزې رسېدلي د آرام ساه واخلي. له لوګر ولایت څخه مو خبر ترلاسه کړ چې د محمد اغې په ولسوالۍ کې پرون ماپښین درې بجې د پولې قندارې په سیمه کې د مجاهدینو د یو لړ تلاشي عملیاتو په ترڅ کې اته تن اربکیان ژوندي ونیول شول یاد اربکیان خپلو پوستو ته روان وو چې د مجاهدینو د کشفي معلوماتو په اساس ونیول شول او تر مسؤون ځایه رسول شوي دي د همدې ولایت په مرکز کې د سید حبیب الله کلا په سیمه کې سهار اته بجې د لوی لارې پر سر پر اربکیانو د مجاهدینو له لوري وسلوال برید ترسره سو خبر وايي د برید په پایله کې یو راده رینجر ویجاړ سو وحشي اربکی قومندان اسماعیل او یو ساتونکی ځای پر ځای ووژل سول د همدې ولایت په محمد آغا کې پر پوسته د برید په مهال دوه تنه پولیس وژل سوي دي همداراز په محمد آغا کې پر بیس د برید په مهال درې تنه کمانډو عسکر ووژل سول له محمد اغې څخه یو بل خبر وایي چې درې تنه پولیس په یوه بله جلا پېښه کې مړه او ټپیان دي او د پکتیا په زرمت کې یو ټانګ ویجاړ شوی درې تنه عسکر پکې مړه او ژوبل شول راپورونه وایي تېره شپه یوه بجه د زرمت ولسوالۍ د هستوګنې په سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته او پوستې ته پر راتلونکې کومکي قوه د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ معلومات ښیي د برید په پایله کې د دښمن ټانګ ویجاړ شو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په پوسته کې یو تن عسکر هم ووژل سو او دوه نور ټپیان سول د بلخ په چاربولک کې یوه مهمه پوسته فتح سوې ده د میدان وردک په سید آباد کې پنځه تنه عسکر مړه او ټپیان دي او د بغلان ولایت په پل خمري کې د کابل مزار لاره بنده سوې د اکمالاتي کاروان په تیلو بار درې ټانکرونه ویجاړ سوي دي ماپښین درې بجې د پل خمري ولسوالۍ د چیمای شیر په سیمه کې د کابل مزار پر لویه لاره د مزدور دښمن پر اکمالاتي کاروان د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. خبر وايي جګړه لا هم دوام لري او په ترڅ کې یاده لاره په بشپړه توګه د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ بنده ده. دغه راز د نښتو په ترڅ کې د دښمن درې ارادې په تیلو بار اکمالاتي ټانکر ویجاړ شوي او د اور خوراک شول. په جګړه کې عسکرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا نه ده څرګنده شوې. د پکتیا په زرمت کې د مموزو په سیمه کې د مزدور عسکرو پر یو ټانګ مجاهدینو د یو ځای پر ځای سوي مین چاودنه کړې چې له امله یې ټانګ ویجاړ سوی درې تنه عسکر وژل سوي دي سهار لس بجې هم د یادې ولسوالۍ اړوند د زاو په سیمه کې یو تن عسکر د مجاهدینو په یو ناڅاپي برید کې ووژل سو او په یاده سیمه کې بیا د دښمن یو علاده رینجر موټر هم مجاهدینو تر برید لاندې راغی دغه راز پرون سهار لس بجې هم د یادې ولسوالۍ اړوند د زاو په سیمه کې یو تن عسکر د مجاهدینو په یو ناڅاپي برید کې ووژل شو. د غزني په شلګر کې درې تنه عسکر مړه او ټپیان دي. دارس په مرکز کې یو پوسته فتح شوې دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست په صبرویو کې د خلبیساتو او یعقوبیو پر کمپاینونو او د استخباراتو په مرکزونو بریدونه شوي دي. د ننګرهار په غني خیلو کې یو عسکر مجاهدینو ته تسلیم شوی دی. د کاپیسا په مرکز کې یو پولیس وژل شوی، وسله او موټر سایکل یې مجاهدینو په غنیمت وړي دي. د فراه په بالابلوک کې یو مزدور عسکر ووژل شو. د بادغیس په غور مارچ کې یو عسکر د لیزر په مټ ویشتل شوی دی. د زابل په دای چوپان کې یو اربکای مجاهدینو ته تسلیم شو. د قندوز په خان آباد کې د پربیس د برید په مهال یو عسکر ژوبل شو او په ګردیز کې مشهور او وحشي جاسوس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوشاله یو چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضر شوی یو او تاسو ته د اونۍ تحلیل خبرونه له نو موضوعاتو سره وړاندې کوو نو محترم همکار حقمل صاحب که تاسو د اونۍ تحلیل د نننۍ موضوع په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کړئ خبري ډیر قدرمن محترم ایمل صاحب زم په خپل وار سره خپل درنو قدرمنو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم او هیله لرو چې د اختر ورځې او شپې په خوشحالي او په خیر سره تیر کړی وي محترم ایمل صاحب زمونږ ستاسو د نن ورځې موضوع د اختر په ورځو شپو کې د مجاهدینو له لوري اوربند او بیا دا چې دغه اوربند څه ثابت کړل کوم حقایق په دې اوربند کې هغه ثابت شول او په دغه ټکو باندې به ان شاء الله لند خپل درنو او قدرمنو مینوالو اوریدونکو ته معلومات ورکو رښتیا هم حقمل صاحب په دغه د اختر د وړوکي اختر په دغه درې ورځو کې چې د اسلامي امارت لخوانه د اوربند اعلان وشو که څه هم دغه اوربند اعلان په تیرو کلونو کې هم د اسلامي امارت د قیادت له لوري نه بکېده خو په رسمي ډول ځکه نه اعلانېده چې بیا دلته رژیم او خارجي دښمنانو دین امنیتي بد استفاده یې ترنه کوله نو په همدې خاطر یې رسما د مطبوعاتو په اختیار کې نه ورکا او نور د ما په یاد چې هر کال به په دغو د وړوکي او د لوی اختر په شپو ورځو کې به د اسلامي امر د قیادت له خوا نه دا خبره کېده ستاسې د ولس د هوساینې او د هغوی د ارامۍ لپاره په دغه درې ورځو کې تهاجمي عملیات مه کوئ خو په دغه اختر کې د وړوکي اختر کې دغه موضوع لږ ښه واضحه سوله او ځینې نور سهولتونه هم د مشرتابه د مقام له خوا نه راغلل مخې ته نو مجاهدونو په هغه باندې خ عمل وک او لله الحمد چې څه رقم د اسلامي امارت د مشرتابو په هدایت کې راغلی له هغه سره کټ مټ عمل وسو او لټول شکه اعظمي خبره دا و ولسته دا ثابت سوله چې اسلامي امارت د دوی د خوخي او د دوی د موافقه مطابق عمل کوي د دوی خوخه و د دوی رضایت و چې دغه د تاسو د اوربند او د جنګ بندي خبره باید مطبوعاتو ته راووځي او په عمل کې ثابته سي نو دا رښتیا هم تاریخي ورځې او شپې وې او ښه اثرات هم درلودل مثبت چې له ټولو ښکه مهم اثر دا و چې د اسلامي امارت د مجاهدینو په کوم لیول باندې هرکلی استقبال د ولس لخوا نه د عامو خلکو لخوا نه چې وسو دا هم نه هېرېدونکی ده او بله له ټولو ښکه مهمه خبره دا وه، ځینو خلکو ته دا فکر و او یا تبلیغات هم داسې ډېر سوي وو چې دا به عملي سي که به عملي نه سي، ایا رښتیا هم اسلامي امارت په خپلو مجاهدینو باندې تسلط لري که نه لري؟ په دغه دریو ورځو کې عملاً دا ثابته سوه چې په افغانستان کې پرته له اسلامي امارت څخه بله هیڅ کومه ډله نسته چې هغه د دغه اجي رژیم یا د خارجیانو په مقابل کې وجنګیږي نو دغه اوربند په ښه تور باندې عملي سو او د اسلامي امارت د واحدې قومندې هغه ثبوت ولس او نړیوالو ته وړاندې کړل سو. محترم ایمل صاحب دا چې په دغه اوربند کې ډیر زیات داسې حقایق هیوادوالو ته څرګند شول چې مخکې د رسنیو په واسطه باندې د کفارو او د جینې میډیا په واسطه باندې هغه حقایق د ولس نه پټ شوي وو او هر څه هغه منفي تبلیغیدل، اوس ولس ته راڅرګند شول چې حقیقت څه دی په دې اوربند کې دا ثابته شوه چې د روان جریان ابتکار له چا سره دی د روان جریان که د سولي ابتکار دی او که همدا رقم د جنگ ابتکار دی یا موږ الحمدلله زموږ ستاسو مبارزه جهاد ده که د جهادي ابتکار دی نو دا د مجاهدینو سره دی ځکه اجیر دولت د مجاهدینو د اوربند نه مخکې هم د هغوی اوربند موجود و اوس هم اوربند موجود دی خو د دوی په اوربند کې هیڅ شی هم نه لیدل کېږي نه د هیوادوالو دومره خوښي هغه موجوده ده نه خلکو ته کوم سکون میلاویږي خو مجاهدینو چې کوم په درې ورځو کې کوم اوربند وکړو نو په هغه کې دا ثابته شو چې د ټول هیواد په سطح باندې هغه آرامي و د ټول هیواد په سطح باندې خلکو په خوشحالي باندې په ډیره آرامه او صمیمانه فضا باندې خلکو خپل اختر ولمانځه نو دینه دا ثابته شو چې د روان جریان ابتکار چې د هغه مجاهدینو سره دی او کوم چې ګډاګه اداره ده یا امریکایان دي هغه بس صرف د هیواد د وګړو باندې په یو ظالمانه او په یو جابرانه شکل باندې مسلط دي نور پر روان جریان کې د هغوی کوم واک او اختیار دومره نه دی پاتې چې هغوی کوم لوري ته یو هدف وټاکي او هغه لوري باندې دوی لاړ شي په دغه ورځو شپو کې اوس هم د ګډاګه ادارې اوربند موجود دی خو هغه اوربند هېڅ کوم داسې اثرات نه لیدل کېږي نو په همدې وجه باندې د روان جریان هغه ابتکار چې دی د مجاهدینو په لاس کې دی بله همداسې د محترم حقمل صاحب اسلامی امارت چې کوم وینا وکړه مشرتابه هغه عملی سو او هیڅ چا اعتراض هم په ونه سوکړلای او نه جامع امارت لیکو نه کوم په مقابل تر باندې پیر شو او برعکس د ګډاګی رژیم دغه نږدې هواریونی وخه غړی وخه لکه د شمال ټلواله د دې مشرانو خې دوی اوس د دغه اوربند په خلاف باندې راووتل منفي ناری وهلې د دې رژیم اجرایه رئیس دوی ورته وایي ډاکټر عبد الله غي مخالفت وکړو همدارنګه د دې ټلواله یو بل مهم غړی سیاف یغه خو د اختر په مانځي کې صریح ټکو دا ویل چې زه د دغه اوربند مخالفت کوم فمنو دا هغه شیان دي چې د دغه رژیم سدا په کومه خبره سي کوي په غیبانه دوی په خپل داخل کې یو توافق نه لري دا څکه چې امریکایان به په دوه موضوعات باندې بیا کوم خبرګون خي چې یو نتیجې ته ورسیږي نو زما په فکر اسلامي امارت کوم شیان او کوم وضاحتونه وکړل په غي عمل وکړ د مثال په توګه یو بل خبره دا واضح کول غواړم اسلامي امارت ویلې مشرتابه مخام ستاسو به هغه بندیان چې تضمین ورکوي چې آینده به د دغه ګډاګي رژیم په لیکو کې بیا عسکري نه کوي او د امریکایانو غلامي به نه کوي نو هغه بندیان په هلمند او فرا په په ننګرهار او په پکتیا او په شمال کې ولایتونو کې هغه په لسګونه دانه دغه خلک آزاد کړل خو په مقابل لور کې یو تن هم بندي آزاد نشو که څه هم د دغه رژیم مشر اشرف غنی ویل چې شپږ څلوېښتنه به ازاديږي خو د بندیانو کمیسیون دا ویل چې یو تن هم تر اوسه پورې نه د خوښ شوی یعنی د کابل ادارې مشر دا خبره سل په سل دروغ وه هسې یو تبلیغاتي استفاده وشکه کوله نو که سړی فکر وکړي چې که چیرته رښتیا دوی د اوربند او دغه آرامي ته دوی مخلص وای دغه رژیم نو لږ تر لږه خو باید دغه شپږ څلوېښت تنه چې ډېر لږ دي یعنې په زرګونو بندیان عام مسلمانان د اسلامي امارت د غړو په نوم باندې دوی نیولي دي یعنې هغه خو څه کوي دغه شپږ څلوېښت تنه هم دوی خوشې نه کړل نو سړی به څه اعتماد وکړي چې دا رژیم په د خپلو خبرو او په خپلو ژمنو او وادو کې هغه څومره لاس خلاصي او هغه بصلاحیت ده زین راپورونه خدا هم دي چې امریکایانو د دغه بندیانو کلک مخالفت کړی چې غورتیل چې د یو تن به هم نه خوشې کوي قدرمن عمل صاحب بل مهم ټکی هغه دا و چې کله د مجاهدینو له لوري چې کوم اوربندو هغه نافذ شونه په دې ورځو کې بعضې مجاهدین چې د هغوی کورونه د حکومت په ساحه کې یا بعضې نور مجاهدین چې د دې اوربند نه استفاده وکړه او مختلفو ساحو ته هغه لاړل نو دا یې ثابته کړه چې مجاهدین د هیواد په هره برخه کې موجود دي خلکو ولیدل له هر ځای نه له هر طرف نه د مجاهدینو لوی لوی کاروانونه مختلفو طرفونو ته تلل او د مجاهدینو غټ هجوم په هر طرف باندې موجود و حتی حکومتي چارواکو دا ویلي چې بعضې ښارونو ته چې کوم مجاهدین راغلي هغوی ویل چې شل دېرش زره پورې طالبان ښارونو ته راغلي دي نو دا په داسې حال کې ده چې دوی تر اوسه پورې د مجاهدینو ډېر کم تعداد هغه خلکو ته ویل چې طالبان ډېر کم خلک دي او محدود خلک دي بل دا ویل چې په دوی کې بهرني خلک دي دلته څوک موجود دلته څوک موجود مختلف تبلیغات به کول خو په حقیقت کې په دغه اوربن ورځو کې د حکومت خلک هم د مجاهدینو ساحې ته لاړل الته ولې د الته ایسه موجود نو پرته لدی چې د کلی طالب او د کلی امام او د کلی مولا او د کلی محصل او با تعلیم سره وغه ټول هم دغه خلک چې د مجاهدینو نور په دوی کې نه د کوم بهرني کس موجود او عین حال کې د مجاهدینو غلوی نفوس چې په مختلفو ساحو کې خلکو ولیدل نو دا ټول هغه څه چې تر اوسه پورې هیوادوالو په مخ باندې دغه شیان هغه پټ ساتل شوي د رسنیو په واسطه باندې د ګوډاګي ادارې د تبلیغاتي چینلونو په واسطه باندې خو اوس هیوادوالو هغه ټول په خپل سترګو باندې ولیدل چې اسلامي امارت یو واحد قوت یو مضبوط قوت چې د امیر المؤمنین په یو فرمان باندې په ټول هیواد کې درې ورځې هغه بالکل امن او امان وو دوی خلکو ته ویل د مخکې چې تاسو څنګه ذکر کړه چې دلته شل ډلې دي دلته مختلف ډلې جنګيږي هغه اله دا چې د مجاهدینو هغه چې کوم واحد صف دی مجاهدین واحد جهادي قیادت دی او روان سپیشل قوت دی دغه ټول خلکو ته هغه نادیده سرګند کی او خلکو ته وایي چې دلته چې روان دي بس دا یو ګډوډي ده دلته ډیر خلک دی او دا خلک کم چې مجاهدین د دوی ډېرې ډلې دي په دوی کې ډېر مختلف قومندې دي نو دوی نشي کولی چې هیواد د پاره یو ښه امن راولي د هیواد د پاره آینده که دوی حکومت د دوی په لاس کې ورشي نو صحیح نظام جوړ کړي خو برعکس مجاهدینو دا ثابته کړه چې په یو خبره باندې څنګه په ټول هیواد کې دوی امن راوستي شي عین حال کې مجاهدین کولی شي د هیوادوالو د پاره یو صحیح نظام ولري هیوادوالو د پاره د آرام او د سکون یو نظام جوړ کړي هو محترم حق بل صاحب لکه تاسو وضاحت وکړو په دې رابطه د اسلامي امارت ساحو ته مدني فعالان او نور بلابل وفدونه او د سیاسيونو د لاړل یعنی لزګونه موټر دوی لاړل عام مسلمانانو خاریانو بل سره اسلامي امارت په ساحو کې دغه خو استقبال وسو د هغه په مېلمستیا وسوله، د هغه په ارامه فضا کې د هغه خبرې واورېدل شوې، اسلامي امارت د محلي مجاهدینو او سیمه ییزو چارواکو له خوا هغو ته متقابل هغه وضاحتونه ورکول شول خو برعکس د د رژیم په ساحه کې چې ته اوس وګورې په دغو شپو کې یعنی موږ شاهدان وو چې څو پیښې وسولې په د هیواد په شرقي سیمو کې د ننګرهار په روداتو د جلال آباد په ښار کې نو بیا پړه هم وروسته دا واضح سوله چې دا چاودیدونکي مواد ځای په ځای شوي او لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله واړوله نو له دې څخه هم دا واضحه شول چې داخل رژیم کې کومه واحده هماهنګي نشته واحد صلاحیت چا سره نشته څه چې امریکایان وایي د ما غالب ګمان دا دی چې دا کار به هم امریکایانو یا د امریکایانو خاص روزل شو هغه کنډکونو او هغه ډلو ټپلو دا کار کړی وي نو له دې څخه معلومیږي چې امریکایان د دغه اوربندو د دغه جنگبندي هیڅ راز غو او اغنه لري تابع نه لري او نه په خوخ دي صرف د نمایش تر حده د تبلیغات تر حده د خبره کوي چې عام افغانان په دې باندې وغولوي چې چون دا بین الافغاني جنگ ده یعنی موږ د دې حمایه کو په داسې حال کې دا بین الافغاني جنگ نه ده دا د افغانانو په خپل مابین کې جنگ نه ده بلکې دا د افغانانو او د امریکایانو ترمنځ جنگ ده ځکه دلته چې امریکایان راتل دلته کومه اداره موجود نه و دلته ورسته بیا امریکایانو له غرب خلک راوستل او دلته کوم خلک چې هغه تر کولا به رسېدلي وو لهوا د بهر تللي وغنه یو یو راټول کړو بیا دلته یو نظام جوړ کړو زما مطلب د خبرې دا ده چې دلته د امریکایانو قومنده چلیږي د دغه رژیم هیڅ صلاحیت نه لري قدرمن ایمل صاحب بله مهمه خبره دا ده چې اوس دا ګوډاګۍ اداره په مجاهدینو باندې دا اعتراض کوي چې مجاهدین ولې اوربند نه غځوي اصلي هدف او مقصد دا چې کوم ذکر کړ دلته بهرنیان موجود دي دلته یو سپیشل هدف موجود دی ترڅو چې بهرنیان موجود وي ترڅو چې اشغال موجود وي دا خو مجاهدینو دغه موقت د اختر ورځ لپاره چې هیوادوال په اسانۍ سره اختر ورځې ولمانځي د همدې په اړه اوربند وشو خو نور دغه اوربند مجاهدین ځکه نه غځوي ترڅو هیواد نه خارجیان ووځي ترڅو دلته کوم چې هغه سپیشل هدف جهادي جریان روان دی نو هغه خپل هدف ته ورسیږي نو تر څو چې خارجيان موجود وي تر څو چې بهرنيانو اشغال موجود وي تر څو چې د هغوی وحشتونه او ظلم په هیوادوالو باندې موجود وي نو الحمدلله په مقابل کې جهادي جریان هم موجود وي نو چې کله خارجيانو زی هغه نو ورسته د اسلامي نظام د نفاذ لپاره زمينه برابرېږي نو خامخا مجاهدین به لاغې نو ورسته هم هغه داخليان چې کم خلک دی هغه سره به هم غږیږي او د هیوادوالو د پاره به حل امن او د سکون حالات برابرې کی تر څو پورې بهرنیان اوزي د اسلامي نظام د نفاذ د پاره زمينه برابر شي محترم مېمل صاحب دا چې زموږ تاسو د خبرونه وخت هم دومره و لدرنو قدرمنو اوریدونکو څخه په همدې ځکه اجازه غواړو تر بیا چې د دوی خدمت ته حاضرې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د جنرالانو ادلون بدلون مو له شکسته نه شي ژغورلی. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې پنتاګون غواړي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو عمومي قوماندان بدل کړي د جنرال نیکولسن پر ځای به په عراق او افغانستان کې جنګېدلی جنرال اسکاټ میلر وټاکي چې دا به د ټرمپ لومړنی او د اوولس کلن اشغال نه هم جنرال وي چې بدلوي رابدلوي یې حقیقت دا دی چې یرغلګرو د خپلې بریا په لټه کې نه یوازې د قومندانانو د ادلون بدلون تجربې ترسره کړي بلکې د اشغال له پیله تر اوسه یې ګڼې ستراتیژۍ او تاکتیکونه هم ورسره بدل کړي خو د بریا څرک یې له اوولس کاله بې دریغه مصارفو او غورځو پرځو وروسته بیا هم نه دی تر سترګو شوی. تر دې وړاندې یې مایک کریسټل، جان آلن، ډیویډ پیټریاس، نیکولسن او داسې نور ټول قومندانان راولېږل، خو هر یوه له شرمندګۍ پرته هیڅ له ځان سره یو نه وړل. البته تباهي او قتل عام یې افغانانو ته په تحفه کې ورکړل امریکایي رسنۍ د نوي جنرال د رالیږلو خبر په داسې وخت کې ورکوي چې د امریکا د پوځ قومندانۍ تازه تازه ویلي چې د روان 2013 میلادي کال په تیره اپریل میاشت کې یې په افغانستان کې 1552 بمونه غورځولي چې د بل هر وخت په پرتله پنځه ځله لوړ ریکارډ بلل کیږي پنتاګون وایي د مارچ په میاشت کې دا شمیره 223 وه او د تیر کال په اپریل کې سل وه خو له دې سره سره د ازادۍ د لارې مجاهدین کولای شي چې تنها په همدې یاد میاشت کې د فراه ولایت په شمول د هیواد په مختلفو ولایاتو کې یولس ولسوالۍ په ټولیزه توګه د یرغلګرو د مزدور رژیم له وجود څخه آزادې کړي په سلګونو عسکر یې ور ووژني د زرګونو په شمیر کې جنگي وسایل او وسایط په غنیمت ترلاسه کړي نوی جنرال اسکاټ میلر په داسې حال کې را لیږل کیږي چې افغان ولس د استعمار ټولې ستراتیژۍ یو په بل پسې ناکامې کړې دي ښایي دا جنرال هم د جګړې زاړه او ناکام تجربه شوي میتودونه وکاروي خو زموږ پوخ باور او ایمان دی چې د نورو اسلافو په څیر به له شرمندګۍ پرته هیڅ هم تر لاسه نه کړي، نه به د امریکا دا مخ پر ځوړ سیاسي اقتصادي وضعیت او نړیوال حیثیت ته کومه ګټه ورسوي، بلکې له موجوده حالت نه به نور هم د بدتر حالت سره مخ کیږي ان شاء الله تعالی. د نوي جنرال اسکاټ میلر هوښیاري به دا وي چې د ځمکنیو حقایقو په رڼا کې